شه جی دی پر تاسو اوس عنوان لګولای سو دی وروستو عبارت ته پارا الرسوم من الارتفاقات بمنزلة القلب من الجسد دا عنوان دالته پکار دا رسوم من الارتفاقات دا رسوم پا ارتفاقاتو کی داسی مثال لری لکه قلب پا جوسی کی چی کوم مثال لری آ دی دی وجه نه مفاسد رئیسی چی دی قوم مشران زنی داسی خلق شی چی ایغی مفاد جزئیہ اغا تا ترجیح ورکی مفاد کلیہ پریدی نو داسی رواجونه جوڑی چی دو تا پکی فائدہ یی خیر دا که قوم ایغا سرا کلا کما کیگی او باری ٹیکسونه پا قوم باندی چکی کیدی او دو خپل عیاشی کوشش کئی او دی قوم مصلحت کوشش نکئی نو دغسی سردارانو دی وجه نه بیا څه داسی غلط رسوم پا معاشرے کجسی پیلاؤ شی وانه قد يدخل في الرسوم مفاسد او کلا کلا مقصد دا یا مثال په تور باندې یو سردار دا هغه عیاش تا دی داس او دی دغه شینو ناچ دی دغه شینو شوکینی نو هر کال مقصد څه خاص ورجی نو په ایغه کې ایغه پروګرامونه مقرره یا زرونو الکونو روپۍ په خرج کړي نو بس که هغه بیا مرشي دا یو رواج جوړ شي او رستنی پس راځي هغه میلې چکه هغه سه برقرار ساتی نو دا هغه رسوم فاسده په دې طریقې سره چسی ا جوړ شي وانه قد يدخل في الرسوم او تحقیق سره خبر دادا چې داخل شي پر رسوم کې کلا مفاسد من جهت تر او سی قوم دی وجه دی سیادت او سرداری دی داس قوم نا داس قوم ته سرداری ملاو شي ليس لهم عن ليس عندهم مسكت العقل الكلي چې دوه ختم مقصد دادا چې اغا بقیه د عقل کلی نه وي یعنی عقل کلی نه وي ورخواته یا مسکا عقل تام او رای کلی ته وتای چې دو خواته هغه رای تام او عقل کلی نه موجود نو چې داسې خلق کله سرداران شي فیخرجون الی اعمال سبعیه نو دو بیا ځان وباسي په طرف ته داسې اعمالو چې عادي درندګي اعمال وي او شهویه یا شهوانی اعمال وي او شیطانیه یا شیطانی اعمال وي فیروجونها بیا دو دی دغو اعمالو ترویج کئی او دی دغو اعمالو نشر و اشاعت کوشش کئی فیقتدی بهم اکثر الناس بیا اکثر خلق دی دو اقتداء کئی ذکا چی الناس علی دین ملوکهم ومن جهت اخری نحو ذلک یا دارنگ نورا فتمس الحاجت الی رجل قوی نو په دغه وخت باندې بیا حاجت پیښ شي په طرف ته داس یو مضبوط سړی مؤید من الغیب چې هغه د غیب نه تایید کړای سوی وي منقاد للمصلحه الکلیه او هغه منقاد د مصلحت کلیه وي داس ضرورت راشی داس سڑی تا دی دی پارا لیغیر رسومهم چی دی دو رسوم تبدیل کی الی الحق پا طرف تی حق بتدبیر په داسې تدبیر سره لا یهتدی له فی الاکثر الا المؤیدون چې ایخ تدبیر طرف ته اکثر رهنمایی نه کیږي مگر د مؤیدونو کیږي چې کوم مؤید پر روح القدس سره یعنی نبی نو چې کله به د یوې معاشرې رسوم بګار شو ما مخکې تاسو ته ویلي بیا به الله تعالی نبی چې هغه به یې ورته راواسته او د هغه معاشرې رسم و رواج به چې بلکل بګاړ شو او عامو خلکو ته به پکې تکلیف سو او څو سردارانو به پکې مزې اوړاو کولې نو بیا به الله تعالی نبي راواستاوه او هغه ته به یې دا مقصد دا دی چې وحی وکړه چې ته دا رسوم داسې داسې بدل کا او دا ختم کا په پوه شې او هغه به داسې القاءات و چې مؤید بروح من روح القدس نه علاوه بل چاته به هغه نه کیدل نو دی وخت ضرورت په تقاضا دی چا وکړه نبی نو چی د انبیاء رستولی دی خدای پاک نو دا په اقوام باندې خدای پاک غایت چو رحم و او دی اخ قوم هغه حالت په دی خبره تقاضا وکړه چی مون ته اوس یو نبی پکار ده یو مصلح پکار ده چی هغه مفاسد هغه رسوم باطله هغه مقصد هغه مون چکی مون اوزگار کی او مون ته حریت ژوند را کی او دی غلامی ژوند نه مون چکی بچ کی تاسو په دې خبر ځکه هر نبی د حریت او د آزادی هغه چا چلولای دا چې یو انسان دی بل انسان غلام دی نه انسان صرف دی چا غلام دی دی الله تعالی شجی اوس اصل دی بیست دی انبیاءنا خو تعلیم دی هغه وجوه دی عبادات دا خدا اصلاح دی ارتفاقات او اصلاح دی رسوم دا هم دی مقاصد دی نبوت کی یو داخل شایدہ دې ته تاسو عنوان داسې لګولی شو اصل بعثة الانبیاء تعلیم وجوه العبادات فان كنت قد احط علما بما هنالك شاه سی وای چې کچرتا چې د کوم د شینه بیان کړ په دې باندې تا علم احاطه کړي فعلم په دې خبره باندې بیا ځان پوی کا ان اصل بعثت الانبیاء چې ټیک خبره ده چې اصل د بعثت انبیاء خو وان كان لتعلیم وجوه العبادات اولا وبذات اگر که اصل بعثت خو لپاره د تعلیم دی وجوه د عباداتو د اول نبی ذات لکنه قد تنظم مع ذلک لیکن دې سره سره کله منظم شي او د دو مقاصد نه وګرځي اراده د اخمال د رسوم فاسده چې دو دا اراده چې د رسوم فاسده ختم کی والحث على وجوه من الارتفاقات او خلق برنگ اختا کی په هغه طرقو دی ارتفاقات صالحه وو وذلک قوله صلی الله علیه وسلم ادی کی دی ته اشاره راغلی ده پدی قول دی حضور صلی الله علیه وسلم کی اولنی خبر تا چ انبیاء دی مقاصد نه داد چ اگر رسوم باطله چ کی ختم کی ولی حضور صلی الله علیه وسلم صفا ویلی دی چ ما بعثت یو غرض دا هم دا بعثت لمحق المعازف زرست ولی شوی دی دی پارا چ اغه معازف اغه ملاهی اغه ختم کو هغه ملاهی او دی هغه پوه شی دی غنا او دی مزامیر او دی شیطنت کارونه دا چه کړه بالکل ختم کړه نو راله کنه او بل دی مقاصد دی نبوت نه اصلاح دی چا د ارتفاقات تا دی حدیث مبارک کی او ته اشاره راغلی دا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق اوس دې پاره تاسو عنوان کېښودلای شو د مابعد د پاره اهمال الارتفاق الثانی والثالث لیس بمرضی عند الله عزوجل اهمال یعنی دا ارتفاق ثانی او ثالث بالکل مهمل پرېښودل شهری زندگی تهذیب و تمدن او مقصد یو نظام دا بالکل مهمل پریخودل دا مقصد دا چې الله تعالی خواته مرضی او پسندیده خبره نه دا چی آه لاړ شی یو ګوټ چکی اختیار کی نه داسی به نه کئی سړی واعلم پدی خبر باندې ځان پوی کا انه ليس رضا الله تعالی فی اهمال الارتفاق الثاني والثالث الله تعالی رضا نه مرضیات نه دا خبر نه دا چې په اهمال اهمال دی ارتفاق ثانی یو سره یو کیا دی ثالث ولم یامر بذلک احد من الانبیاء علیهم السلام اچ تیو نبی هم پدی باندې حکم نه دا کړی د یهودیانو او نصرانیانو به چی کوم رهبانیتونه کول انبیاوو ورته دا نه وو ویلی دا دوی له ځان نه په ځان باندی ضروری کړی وو په ځان باندی تشدد کاوه نو خدای پاک په دوی باندی چه وکړ تشدد وکړ کنی چیرته یو نبی دا دعوت نه ده چلولی چه ته لاړ سه یو حیوان له ځان نه جوړ که او په جنګل کی کینه الله چه کوه یادوه نه نه په دغی معاشره کی ګرځه او الله چه کوه یادوه او نورو ته چه کوه ترغیب ورکوه او نور هم چه کوه یاروه تاسو په دی خبری پوه شوی شه جی ولم یامر بذلک احد من الانبیاء علیهم السلام اچرته یو نبی پدی باندې حکم نه دور کړی ولیس الامر کما ظنه قوم فروا الی الجبال او داس خبر نه دلک ځوان کړه د یو قوم چې دو غرونو طرف ته مقصد ده چې ځان تختولای دا وترکو مخالطه الناس راسا او بالکل خلق سره مخالطه پرشده په خیر او په شر کې ان خلق سره بالکل نه ملاویږي نه په شان نه په بلا نه داسې خبره نه ده وصاروا بمنزلة الوحش ادو په منزله دی وحشیانو ګرځیدلی ولذلك رد النبي صلی الله علیه وسلم او دی وجنه حضور صلی الله علیه وسلم رد وکړه علی من په هغه چا باندې اراد التبتل چې هغه اراده دی تبتل وکړه عثمان ابن مظعون رضی الله تعالی عنہ تراغه ورته چې حضور ما خدا اراده کړی چې خزه پریدم او بالکل دا کارونه نه کوم صرف الله عبادت کوم حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلا وقال حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلا ما بعثت بالرهبانیه زه رهبانیت دپاره نه رستولی سوی و انما بعثت بالملت الحنیفیة السمحة زه رستولی سوی یم په داسی ملت سره چه هغه ملت حنیفیه ده مایل ده په طرف د حق و د باطلو نه او سمحة ده یعنی کریم او سهل ملت ته زه خو دی دپاره استولی شوی یم او بیا ورته ویل چې ته عبادت کوه دی الله تعالی خوراک سکا کوه ولنفسک علیک حق ولزوجتک علیک حق لکن الانبیاء علیهم السلام خو لیکن انبیاء دې دې پاره نه دي رستول شوي چې خلکو ته دا حکم کړی چې تاسو ټولو توجه چاته کو ارتفاقاتو کو نه دا نه بلکې منځ کې اعتدال سره چې هغه هم حاصل او هغه هم لكن الانبیاء علیهم السلام لیکن انبیاء علیهم السلام چی دی امروا بتعدیل الارتفاقات دو تا حکم کڑا شوی دا دو حکم دو مامورین دی تعدیل دی ارتفاقات سرا چی دا ارتفاقات تی معتدل متوسطی والا یبلغ بها حال المتعمقین فی الرفاهیہ او داسې نه چې یو سړی په دې ارتفاقاتو کې ورسیږي حال د هغو خلکو ته چې هغه متعمق دي په رفاهیت کې او بالکل بیا ټول سوچ خپل سهولت زندگی تیرولو ته الله تعالی طرف ته بالکل سوچ نه لکه ملوک تی عجم واخلا او داس هم ندا ولا ينزل بها الى حال سكان شواهق الجبال اللاحقين بالواش او داس بنکه چې د ارتفاقات دور پریدي چې بالکل اغا حال د سکانو د شواهق الجبال چه هغه لاحقین بالوحش تی هغه غوندی سی نه نه دی منځ کی منځ کی به چه کئی لار چلی صراط مستقیم و هاهنا قیاسان اوس دلته دوه قیاس دی متعارضان متعارض دی احدهما اعدادا دو سوچونه دی دو نکته نظر دی زن خلق نکته نظر دادا چه ارتفاقات ارتفاقاتو کی سوچ پکار دا بس دنیاوی ترقی پکار دا لکه دا اوس چی دا ځنی خلک مونږ ته دا ترغیبونه راکوي او ځنی خلکو بیا نقطه نظر دا ده چی نه نه بالکل دا شیونه چی دی پریښودل پکار دي نو شاه صاحب وایي چی یوه مه منه دواړو منځ کې منځ کې چه کوه چلیږه وها هنا قیاسان متعارضان احدهما اعداد ان الترفه حسن جو بعضی خلق وائی چھ طرف او آسانی سر زندگی تیرول او دا معیشتنا دا شئینا دا حسن دی یصح به المزاج او په دې سره طبیعت صحیح کیږي ویستقیم به الاخلاق اخلاق صحیح کیږي ویظهر به المعانی التی او په دې سره ظاهریږي هغه معانی امتاز بها الآدمی من سایر بنی جنسه چه په سبب دی هغه سره بنی آدم ممتاز ګرځیدل نور بنی جنس نه نور حیواناتو نه والغباوت والعجز ونحوهما اد غباوت سو عاجزی شو او نحو دیس تنشأ من سوء التدبیر دا دی سوء تدبیر نر پیدا کیگی یو نکتہ نظر دادا چه بس سو کو گټه کو بس صرف دنیا چه سنگ یی خو چه چکه حاصله کی یو نکته نظر دادا وثانیهما دوم نکته نظر دادا ان الترفه قبیح چه دا ترفه چه دا قبیح دا او دا مال و دولت دا دیر بد شای دا لاحتیاجه الى منازعات زکه چه پدی که احتیاج را درومی جنگ جگڑو تا و مشارکات شرکتون وغیرہ تا و کد ستړی پکې و تعب او تعب وی پکې و اعراض عن جانب الغیب او په دې کې به خامخا اعراض را دومي جانب دی الله تعالی نه و اهمال لتدبیر الاخره او تدابیر دی آخرت په مهمل پاتې شي پکې تا لہذا دا بالکل حاصل اول ندی پکار یو نقطه نظر دادا ولذالک کان المرجی التوسط نو دې دواړو شاه سوي چې دا دواړه متعارض دي دا دواړه قیاسونه لہذا دا دواړه ساقط دي او په دې مېز کې مېز کې اصل شاید شاید خو وضم الاذکار معها دې سره اذکار ضم کړي دي چې سره ورسره دې الله تعالی یاد هم وي الله تعالی یاد ولې درویشي صرف د دې نام خو نه دی چې هسې خړې پړې جامې واغونده ټوپکۍ په سر کا لکه دې ملا صاحب چې کومه ټوپۍ ده دا دې هغه والا نه نه صرف دې بل قد بچ کاراید تسبیح مرقع خود راز عمل های نکوهی د بریدار حاجت به کلاه برکی داشتنت نیست درویش صفت باش و کلاه تتری دار شه جی والآداب ضم دی اذکار ورسره پکار دا دی آداب و انتهاز فرسین او داسی فرس داسی اوقات پا نظر کے پکار دی لیت توجہ الی الجبروت چی پا ایغی کے داسی قیام پکار دا داسی اوقات تا یعنی داسی اوقات زان لمختص کول پکار دی چی ایغی کے توجہ چاہتا وی جبروت طرف تا چه هغه د نمانځونو اوقات دي یا نور څه د وظیفې یا هغه اوقات جوړ کړه نور تجارت کوه هر شی کوه هر شی کوه شه جی طریقة الانبیاء فی عرض الارتفاقات اوس انبیاء کرام دا د ارتفاقات چه کله دو ته پیش کړی سي نو دی به په دو کې څه طریقه وه یو نبی به چې قوم ته راغی نو د قوم په احوالو باندې نظر وکړ دې قوم په اکل و شرب نظام باندې به نظر وکړو دې قوم په لباس او په بنا او په وجوه دې زینت باندې به نظر وکړو په قوم کې دې مناکحات او دې بیع او طرق دې معاش وغیرہ په دې باندې به نظر وکړو په قوم کې دې جنگ جګړو دې فیصلو وغیرہ په دې باندې به نظر وکړو او بیا به دې دې پارا دې هغه خپل قوت حدث پاغه سره هغه الله تعالی د وحی په مدد سره بیا باید د دې خبرې تعین پکې وکړي چې دا دا طریقې د معاش ټیک دي او دا غلطې دي دا دا طریقې د نکاح ټیک دي او دا غلطې دي او دا دا طریقې د هغه اکل شرب او دا دا شینا ټیک دي او دا چې دي غلط دي نو په دې طریقې سره به چې کوم شینا پریښودل پکار وو چی یاره دا دا صحیح دی نو هغه به یې برقرار پریښودل چی کومو کی به ترمیم پکار وو په هغه کی به یې ترمیم وکړ چی کومه به بلکل کله کمه پکار وه هغه به یې کله کمه وکړه لیکن ددې متبادل یو شی چی هغه به د دوئ ذهن نه بعید نه وو هغه به یې بیا ورته چک هغه په ځای باندې راوړ دا خبره پکی بیانوی مخکی می درته کړی ده والذی اتی به الانبیاء قاطبة من عند الله هغه چی راتګ کړی ده په هغه باندې انبیاء ټولو څنګه مقصد دا دی قوم کې هغه نواهی منع کول هغه نه عن المعاصی وفصل القضایا فیصلې څنګه کول ونحو ذلک فان کان الواجب بحسب الرای الکلی منطبقا علیه نو اوس بکچرتا ضروری په حسب دی رای کلی سره آب په دغه باندې منطبق و یعنی مقصد مصلحت په دغه رسومو کې و چې د کوم بدو سره مقرر کړیو فلا معنی لتحویل شیء منه من موضعه نو هیڅ معنی به بیا نه وه لپاره د تحویل د یو شي د دې نه د خپل ځای نه خپل ځای نه به یې هغه رسم بیا ورته خوځاوه نه ولا العدول عنه الى غیره او نه به یې هغه نه عدول غیر طرف ته کاوه هغه به یې دغسې برقرار پرېښودو بلکہ دغه سے شئی نہ چوی بل یجب ان یحصل قوم علی الاخذ بما عندهم بلکہ واجب دا چی برنگ اختکڑی سی قوم پا اخذ بما عندهم بلکہ دا ترغیب بے ورکاو چاو دا خبر تاسو ٹکتا پا دغیبان عمل کو وان یصوب رایهم فی ذلک ا د خلقو رای تصویب به وک په دې خبره کې چې په دې کې تاسو رای صحیح ده ويرشد الى ما فيه من المصالح او دو بک په مصالح نه پریدل نو مصالح راهنمایی به وتاو کړ چې تاسو په دې رسم کې فلانی فلانی مصالح چې دی پراته دي او دې رسم اوس باقاعده شریعت شرعي حکم اختیار کو او دا به یو آئین جوړ و ان لم ينطبق عليه اکچر تو بیا هغه مصلحت کلی په دې باندې نو منطبق هغه رسم و رواج کې بس خلل وو ومست الحاجت الى تحویل شیء او حاجت په پیښ په طرف تحویل دس شی او اخماله یا مقصد دا چې اسقاط دیوشی یا بس شی ور زیاتول پکې پکار وو لکونه مؤذیا مفزیا زکه چې کدا شی نه بدنو پکې ترمیم بدنه پکې کاو بیا بدا مفزی وو الی تعذی بعضهم من بعض بیا به بعضیو ته بعضیو نه ضرر رسیدو او تعمقا فی لذات الحیات الدنیا یا په هغه کې تعمق پروت و ډیره گہرائی به پرته په لذتونو دی حیات دنیا او اعراض به دی احسان نه او من المسلیات التي یا به دی اغا آرام اغا دی آرامی توپ شینو نه به دا گانے بجانے وغیرہ تؤدی الی اهمال مصالح الدنیا والآخرہ ونحو ذلك چ اغا یعنی دا سے آرام دی نو هغه به بیا ورته پریښودل خو دا به مناسب نه وه چی له دې نه ووځي په طرف ته ایښ شي چی هغه بلکل د دو مالوف سره بلکلی یا مباین وي یعنی داسې شی به ددې متبادل نه ورته رااړوه چی دو عاداتونو سره بلکل چه وي مباین وي لکه بار بار می خبره درته بیان کړه بل یحول الی نظیر ما عندهم بلکې هغه کې به تبدیلی رااله په طرف ته نظیر دی هغه چې هغه به دوه خواته ودی داسې حکم به ورته راغی د هغه متبادل چې هغه نظیر به دوه خواته چه موجود و او نذیر مشتهر من الصالحین المشهود لهم بالخير عند القوم یا نذیر بدی اخشیو چی آبدی اغا صالحینو چی کم مشهود لهم بالخير و اطول قوم بدی اغو مشری منلا اغو نا بدی اغی خبر اغ قانون غند خبر چوی پا خلقو ارویدلی وی چی آ فلانی نبی هم چو پا قوم کی دغا سدا قانون و بیا با اغا تا مقرر کر بیا با دا یعنی زین نبا بالکل نا انجان او نا آشنا خبرا نوا بلکه مقصد دا چی دوئ به پدی باندې اطمینان وو چی دا شئ حق دا ولهذا المعنی او دی وجہ نه اختلفت شرائع الانبیاء دا دی اختلاف دی شرائع یو سبب دا نو دی ہر امت هغه رسوم وغیرہ به جدا جدا وو نو مقصد دا چی دی وجہ نه فطرتونه به جدا جدا وو ځکه به مقصد شرعی فروعی اختلافات دی شرائع دی وجہ نه چی دی راغلی دی مخکی می درته دا خبره بیان کړی دا شاجی ګرانو او خبو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا خولای او رنگین کیسټ لاس ته راوړئ دا پته یاد لرئ هر قسم تلاوتونه جهادي ترانه نظمونه نعتونه به تاسو ته په صداي حق کیسټ مرکز کې لمجاهد ورور زر علم سره ملاوي ومن الله توفيق الله الرحمن الرحيم آ د سابقه رسوم مقوم وی او سابقه چی کوم د اخ قوم او د اغ ملت د اخ قوم او د اغ ملت پر رسومو کې کومه کجی وی چې هغه مصلحت کلیه سره مطابق نوی او سمون نخری نو هغه کجی چکه صحیح کئی دی هغه اقامت کئی معوج شے چه کئی صحیح کئی او چه کوم رسوم داسی چه اغا مصلحت کلیه سره مطابق وی نو اغی تصحیح کئی او اغا برقرار پریدی او که کوم رسوم آبیا داسی او چه پا اغی که دون فساد راغلی او چی د هغه رسم بلکل اصل او بنیاد او بلکل د هغه رسم ډانچه آ فاسده شوی وه بیا د هغه رسم شرایع چی وکی کله کمه وکی او د هغه په جای باندی یو بل داسی متبادل نظام چه شریعت راتګ نه ده کړی په معاملی د نکاح کی او طلاق کی او نورو معاملاتو کی والزینت او زینت معاملی کی واللباس لباس معاملی کی والقضاء والحدود وقسمت الغنیمت دی ټولو شیونو کی شریعت راتګ نه ده کړی بما لم یکن لهم به علم په داسې شي سره چې نه و لپاره د دوی په هغه باندې علم شریعت په دې ټولو امورو کې چېرته داسې یو قانوني شق نه ده ایښی چې په هغه باندې مقصد د هغې معاشرې خلکو علم نه و داسې غیر مانوس شق نه ده پکې شی پوره قانون خو چې که یو شق داسې غیر مانوس او غیر معلوف نه ده پکی خیر او یتردد فیه یا داسی چې په هغه کې بیا دو تردد و اذا کلفو به کله چې دو مکلف کړی شي په هغه سره نا شریعت ټول په دغه ټول امورو کې داسې شیونه مقرر کړی دي په دو باندې چې هغه سره دو مانوس و او هغه کی دو هیڅ تردد نه وو او هغه په دو باندې بوج کیدل نه او هغه د معاشری مزاج سره موافق شرایط او قوانین دی چه شریعت چه دی مقرر کړی دی نعم ها انما وقع اقامت المعوج وتصحیح السقیم نعم ها انما وقع اقامت المعوج وتصحیح السقیم آ شریعت کې دا واقع شوی دی شریعت دا کئی اقامت کې معوج کئی چا کوم کګی وی په یو رسم و رواج کې اغه تصحیح کئی تقویم کئی اقامت کئی چې صحیح کی و تصحیح السقیم او چې کوم کې سقم وی اغه تصحیح کئی کان قد کسر فیہم الربا فنوه عنه پدو کی ربا آ زیاته شوی وا فنهو عنه دو دی اغنا من کړشو وکانو دارنګي نو ربا کې سراسر نقصان و هغه بالکل ورته من کړ چې تاسو به ربا نکو هغه متبادل مقصد تاسو بیع او تجارت سره په دې طریقې سره مقصد دا چکو ګټه کو کنه چې تاسو ربا تسترګي چې دی آرامي کړی دی وکانو یبیعون الثمار قبل ان یبدو صلاحها بیا به په دې کې جنګ جګړې جوړېدلې بیا به هغه چې چا باندې به خرڅ کړی وي هغه به ورته ویل چې زه خو تا خو پنځوس زره ماته راکړی ده لیکن زه تاله پنځوس زره نه درکوم زه به تاته دېرش زره درکوم ځکه چې ماته پکې دنیا تاوان ده او هغه باندې خو چونجی ولګېده او فلانی وشو او دا وشو نو یو غوبل به د دې نه چې څه جوړ نو شریعت نو د دې بیع نه دو منع شو ها البته که صلاحیت ظاهر شوی وي څه او دا ورسره شرط کی چه اوس اوس به پریکای او نزاع خطره نه پکی بیا ټیک ته داسی بیع چه دا جائز دا دارنگی وکانت الدیت علی عهد عبد المطلب عشرتا من الابل و دیت په زمانه دی عبد المطلب صاحب کی عشرتا من الابل من الابل لس اخان دیت لس اخان و لس اوښان به چې چا بچا نه مړ وکړ نو مقصد چې یو ور به یې صلح ورسره کوله نو لس اوښان به یې ورله ورکړه بس بیا به خبره خلاصه شوه لیکن چې کله عبدالمطلب صاحب وکتل چې خلق خو په دې معنی کېږي نه لس اوښان خو دوره شی نه دي نو لسو نه دا چا ته ورسول سلو ته چې سل اوښان نو شریعت چې راغی او شریعت وکتل چې واقعي دا سل اوښان دا ډیر یو معتد به حصه دی مال دا او سل اوخان چې ته پرې کې نو بیا به چوک مقصد دا دی چې دی مړ تصور نه وکړي چې یو کس ولګي بل سړی چې کی مړ کی دا دونه یو غټ تاوان دا نو شریعت دا حکم بیا برقرار پرې خود وکانت الدیت علی عهد عبد المطلب عشرة من الابل او دیت په زمانه دی عبد المطلب صاحب کې لس اوخان فلما را ان القوم لا يرتد لا يرتد شه جی تاسو کې څه شی لا يرتدعون عن القتل نو چې کله ولي د قوم چې کوم دي لا يرتدعون عن القتل چې هغه د قتل نه پدې سره منې کیږي نه او دو بیا مقصد دا چې دا قتل قتال او دا کوي بلغها مئه نو هغه یې د لسو نه چا ته ورسول سلو ته ورسول فابقاها النبی صلی الله علیه وسلم علی ذلک نو حضور صلی الله علیه وسلم هم بیا دا خبره په دغه سلو باندې چکړه پری خودله چې بس سل او خان دا ټیکتی دارنګي واول قسامه وقعت هي التي كانت بحكم ابي طالب اول قسامت چې آوا کې شوه دا به داسې وشو چې یوې محلې کې به څوک مړ مینده شو او دا پته به یې نه لګېدله چې د دې مړ د دې مقتول قاتل څوک ده نو داسې واقعات چې وشوه نو په دې پاره ابي طالب صاحب هغه مقرر کړ چې دا د دې محلې چې کوم دی د دې محلې کسان آب مقصد دا چې قسم اخلي او آ به قسم کئی حلف به کئی نو دا قسامت دا اول اول دچ کو مقرر کو نو دا شریعت پری خود برقرار و اول قسامت وقات هي التي كانت بحكم ابي طالب اول قسامت چکم واقع شویو آ مقصد دا چی بیا دغه سی برقرار پری خود شو او دا چا په حکم چا په فیصلې سره د قسامت حکم جوړ شوی و اول اول د دې فیصله چا کړې وه ابی طالب صاحب کړی و نو شریعت هم دا حکم دغه سے برقرار پریښود د قسامت حکم چې داسې یوې محلې کې مړ وشي چاته نو د هغې محلې مقصد دا دی چې ښه ښه کسان به راوستل شي او هغو ته بچو حلف ورکړی شي چې تاسو مړ کړی نه ده او نه تاسو په خبر یو نو دو به ووایي چې او نه مونږ مړ کړی ده او نه مونږ او پیشا چوری کنه وګوره تاسو تاریخ پېښور کې بیا به پته درته ولې فلان ہے پیشا چوری پیشا یې چوا چوری و نو دا د عربو پیشا ا ډکیتی و بیا به چې کوم د دو سردار و د ډکیتی او مشر به و نو ایک به پکې ته څلورمه حصہ وه چې ډاکوګانو به ډاکه واچوله نو مقصد دا دی چې څلورمه حصہ به په څلورو روپو کې به یوه دې ده وه، دا درې به بیا دډاکوګانو خپله چې کولې تقسیمولې نو چې کله شریعت راغی نو دونه یې وکړل چې پنځمه حصه یې بیت المال پاره کړه چې غنیمت کله حاصل سي خو دوی به ډاکې اچولې او شریعت کې چې وي غنیمت وي چی د کفارو مال مقصد دا دی چی په جنګ سره ته حاصل کړی غنیمت نو هغی کی به پنځمه حصه بیا چاته پریښودل شی بیت المال ته هغه به د بیت المال وی نو اوس داس داس نوی خبره نه و چی دو زین نه داس غیر مانوس ولی دو اسی دی سر عادت و چی سلرم ایسا بے سردار تور کولا نو پنزم خل سلرم نه کم دا په پوه شوې نو هغه خود بیا بیت المال ته ورکړي چې بیا دغه د دو په مفادو باندې لګي نو دا داسې حکم نه و چې دو دې ته غاړه نه شوی کېښودلی داسې چې نوې خبره نه وه وکان لرئیس القوم مرباع کل